او په نزول کې بهنوي دو نوی نمبر دی نازل شوی دی پس د سوره ممتحنینا ربط د دې صورت د مخکې صورتونو سره ده چې مخکینو صورتونو کې د دین اصول او اهم مقاصد بیان شول نو په دې صورت کې به اوس امور انتظامیه ذکر کیږي دارنګ په سوره بقره کې زیات کتابو د يهوديانو سره او په سوره آل عمران کې د نصاراو سره خطابو چې د نجران وفد راغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په بعضي مسائلو کې مناظره او مباهله کړې وي نو په دې صورت کې به اوس زیات خطابي د مؤمنانو سره دغه په سوره فاتحه کې درې ډلې ذکر شوې وي یو هغه ډله چې الله په انعام کړي دویم هغه ډله چې په هغه باندې د الله غصه او غضب شوی او دریم هغه خلک او ډله چې هغه ګمراهان دي او ضلالت کې مبتلا دي طبعا مفسرین ذکر کړی چې په کومه ډله باندې غضب شوی مراد ته يهود دي دا غي سره خطاب په سوره بقره کې او کوم چې گمراهان خلک دي نصارا دا غي سره تفصیلی خطاب په سوره ال عمران کې شوی وو او کوم خلق باندې چې الله انعام کړي نو مؤمنان او مسلمانان دي دا غي د فارغ احکام په صورت کې بیانېږي دعوا او مقصد د دې صورت دا ده چې درې غټ مسائل په دې کې بیانېږي یو انتظامی امور چې باغې سره په معاشره کې اصلاح راځي دا غیر لپاره به الله رب العالمین په دې صورت کې قوانین ذکر کړي دا رنګه مقصد مفسرین د دې صورت دا ذکر کړي چې کوم له دعوه وایي بیان الاحکام الملکیه د قانون سازي احکام به جوړي بندگانو له الله دا اختیار نه ورکړي چې ځان د فارغ قانون جوړ کړي بلکې رب العالمین ورله قانون جوړ کړي نو د قانون سازي هغه احکام د په دې صورت کې ذکر کیږي درېمه دعوه او اهمه مسله چې په دې صورت کې ذکر کیږي نو ازاله رسوم الجاهلیه د جاهلیت د زمانه چې کوم رسومات او مشرکانو د ځان نه څه طریقې جوړې کړې وي د په دې صورت کې به په هغه رسمونو باندې رد کیږي د ځان د هغه د دین طریقې وي الله رب العالمین دا غي دا طریقې په دې صورت کې رد کړي خلاصه د دې صورت دا ده چې دا صورت درې حصے ده اوله حصہ دا تر 57 آیات پورې ده چې په دې کې بشپارس احکامات بیانېږي لتدبیر المنزل چې دنیا کې فکور کې څوک ژوند او وخت یې نو رب العالمین شپږ احکام په دې صورت کې ذکر کړي دا به تر و 50م آیات پورې هر آیات سره ان شاء الله موږ ذکر کوو چې دا حکم په دې کې بیانېږي او دوی مې سبیا د 55م آیات نه تر آیات یو سل سلور دیرشتم پورې پای کې سیاست مدنی ذکر کیږي اته احکام دي بین الراعي والرعيه د حاکم او داغه چې کوم ما تحت رعیت ته غیله به اته احکام الله رب العالمین ذکر کوي او د آیات یو سل پنځه دېرش تر نه بیا تر اخر د سورت پورې درې مهیسه ده چې پاغه کې تخفیفات زواجر او بشارات به ذکر کیږي کم جنا فرمان خلق دی غیله به یری وی وعیدونه به کم چې مؤمنان او تابعدار دي نو دا غیله لپاره بشارتونه او نعمتونه به بیانېږي دا سورۃ سورۃ النساء مدنی سورۃ ده حدیث د بخاری کې راغلی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی وما نزلت سوره البقره والنساء الا وانا عنده سوره بقره او سوره نساء د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازلېدل نو زه دا غي د نکاح او د واده لاندې وم او دا اتفاقی خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره وعده او نکاح د هجرت نه رسو کړه دا مدنی صورت نه امام قرطبی رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې صرف یو آیات چې رست براشي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا وی په مکه مکرمه کې نازل شوه د عثمان ابن طلحه الحجبي رضی الله عنه بارکه دا صحابي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکه مکرمه فتح کا نو دلې د خانه کعبه چابيان ورکړې وي چې دا د تاسو سره وي او ثانه ورست ظالمان خلق اخلي نو دا یو آیات د بارک نازل شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګیان ور کړی وی خو آیات بیا مدنی دی ځکه مدنی هغه سورتون لوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته نازل شوی دی پاره کې مقام او ځای اعتبار نشته هغه کې موسمونو له اعتبار نشته چې دا په جمی کې نازل شوی دا په اوړي کې دا په فلاني مقام کې دا په فلاني مقام کې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهادي سفرونه کړی نو بعضی سورتونه او آیاتونه په سفرونو کې نازل شوي او کوم چې د هجرت نه وروسته دي نو هغه له مدني وي او کوم چې د هجرت نه مخکې دي هغه له مکی وي نو دغه آیات په مکه مکرمه کې نازل دي آیات مدني دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کړه او دا غي نرستو مکی مکرمه له اتم کال باندې فاتحانه انداز باندې وردن نشوي او بعض مفسرین ذکر کړی چې دا صورت مکی ده ځکه ابتداء یا ایها الناس سره شوی او کوم سورتونه او آیاتونه چې وایي یا ایها الناس سره ابتداء شوی هغه مکی وي نو دا قول مفسرین رد کړی دی ډېر آیاتونه چې بل اتفاق مدني دي دا غي ابتدا په یا ایها الناس سره شوی صحیح حدیث د بخاری په راغلی چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وایي دا صورت چې نازلې ده نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې و په دې اولنی آیات د صورت کې امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې آدم علیه الصلاۃ والسلام ودو الله دې دې ګسي کړي پختینا بیبي پیدا کړ بیبي حوا رضی الله عنها آدم علیه الصلاۃ والسلام چې راځي د نخواتی بیبي وا او رب العالمین ورلوه چې دې سره ته اونس او محبت حاصله وا ځکه انسان ماخوذ د انس نه دی اونس معنا دا ده چې یوازې په د باندې وحشت او یره راځي چې څوک ور سره یي نو د داغه hebat بیا ختم وي لکه په دې مسجد کې اوس تاسو سره څوک مرګري دی یوازې یو طالب پکې دی نو په د باندې hebat او یره برازي درځي بم په یره د شپې بم په یره نور لوې له څه چې دې سره ته اونس او محبت حاصلوا حدیث د بخاری کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استوصوا بالنساء زنانو مبارک تاسو وصیت واورئ فإن المرأة خلقت من ضلع ځکه وي زنانا دا د پختۍ نه پیدا شوی نو عام مفسرین وایي چې آدم علیه السلام د دې پوښتنه الله دا غوي بي بي بي حوا پیدا تا او بعض مفسرین هغه دا وایي چې منها په جنس له اشاره ده الله د دې نفس د جنس نور له جوړه پیدا تا او کوم حدیث کې چې راغلي چې زنانه د دسې پختۍ نه پیدا ده نو دا حدیث حمل له په تشبیه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنانه تشبیه ورکړي چې د دې په عادت او خوې کې به کوګواله لکه څنګه چې پختۍ کزا ده ځکه دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې فرمایلی دی کتاب ته د دې نیول غواړي نو دا به ما کوي ما ته لري چې خزل له طلاق ورکو غدي پری خدا او کنه ته دې چې ته فائدہ اخلم ژوند ور سره تیروم نو د دې په اخلاق او خوې کې به باز کووالی چې په هغه باندې به صبر کې په صبر به الله تعالی اجر درکړي دا قول د مفسرینو کې د ابو مسلم الاصفهاني رحمه الله امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې ذکر کړی او امام آلوسی په روح المعانی کې تفسیر ماجدی کې وایي چې حدیث کې صرف دغه عمر راغلي چې زنانه دا د نارینه د غسې پختې نه پیدا ده نور په حدیث کې دا بیان نه راغلی چې بني آدم علیه الصلاۃ والسلام دوه او داغه د پختې نه پیدا شي نو دغه مفسرین دا حدیث حمل کړل په تشبیه باندې او کچرته د آدم علیه الصلاۃ والسلام د پختۍ له پیدام شي لکه عام مفسرین او جمهور اهل علم وایي نو دا د ولادت هغه صورت نه ده چې د انسانانو نه څنګه اولاد پیدا کیږي او د دې په منځ کې نکاح دی حرام وي د تولید په صورت باندې نو پیدا آدم علی السلام الله د خاور او د خټې نه جوړ کو او بیبي داغه د دغه پختې نه پیدا شوه عالم کې زنانا د سړو په مقابله کې ډېری دي دا قانون د الله رب العالمین دی چې زنانه ډېری پیدا کړي دا غي په مقابله کې ناری نه کم دي په موجوده وخت سره کم مردم شماري کیږي نو شپږ شپږ فیصد زنانه دي او څلوي فیصد په دنیا کې ناری نه دي او په جنت کې هم زنانه ډېری وي نارینه به کم وي ځکه د هر جنتی لپاره صحیح حدیث څخه راغلي امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی چې دوه بیان وي د حور عین دا غفور نه چې غټ سترګو والي د دین علاوه نور بیان به او د قیامت نه مخکې خو زنانه دومره ډېرې شي چې د یو سړي په مقابله کې پنځوس زنانه به پاتې شي حدیث بخاری کې راغلی حتی یکون لخمسین امرأه قیم واحد د پنځوس زنانو لپاره به یو نگران او یو سړی پاتې شي او د حدیث دوه معناګانې پرون تاسو اورېدلې وي د حدیث یو حقیقی معنا ده چې سړی به کم شي قلت الرجال وي په جنگونو کې فتنو او فسادونو کې قتلیږي بنارینا او زنانه به پاتې شي نو د پنځوسو زنانو په مقابله کې به یو سړی وي او بعض شارحینو د حدیث ویلي چې حدیث کې اشاره ده دیلا چې ګناهونه او بدکارۍ د سیوا شي د پنځوسو زنانو سره یو نارینه تعلق وي د قیامت نه مخکې رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی دی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی قیامت به هغه خلکو باندې قائمیږي چې هغه کې به بدکاری عام شي یتهارجون تهارج الحمر دا سه بدکاری به کوي په یو بل ورخیږي لکه د اخرونه او زناور چې پرده نه کوي په لارو کوڅو کې لګیا دي نو د نثار سره تفسیرات په دې اعتبار نه وي چې اصل په زنانو کې ستر او پټواله دی ورنه په حقیقت کې زنانه ډېری دي په جنت کې بم ډېری وي د سړو په مقابله کې ځکه د هر جنتی لپاره بغړې دي بیانې وي او په دنیا کې الله رب العالمین هر سړی لا د سلورو بیبیانو د سلورو نکاحونو اجازه ورکړي لکه رسو آیاتونو کې راځي چې ډېر سوالونه کوي تاسو د الله نه دعاګانې غواړئ نو دا الله نه تاسو یې راوکړئ او یا تساءلون به معنا دا ده کوم چې اول تاسو واورېدا چې د الله په نوم تاسو د یو بل سوالونه کوي والارحام دا یا عتب ده په لفظ د الله باندې او دا په اصل کې ویل کېږي چې مکان الجنین بچی چې پیدا کیږي په کوم ځای کې چې د مور په ګیډه کې دی د رحم وایي امام قرطبی رحمت الله علیه المراد د نظر ته ټول خپل ولې او رشتہ دار من غیر فرق بین المحرم و غیره دا فرق په دې چې دا رشتہ دار زما محرم دی یا غیر محرم دی کله پلار د طرف نه وي کله مور د طرف نه وي هغه ته مراد دی دا سل رحمی او خپل ولی د عرش الرحمن سره راوي ځان ددا او دا دعاګان د الله نه کوي الله څوک چې ما په وسي او ما ساتي نو تی د خپل رحمت سره په وسو ساتي او څوک چې ما کټي نو تی د خپل رحمت نه کټي نو سل رحمی ساتل دا واجب او لازم دي خپلوان کتا سره ظلم زیاته کوي خپل ولی کټي خو تی ور سره ساته او کنا غتا سره چې لرحمی او خپل ولي ساتي تی ور سره ساتي نو دا خو بیا بدل څه بدل خو خلک د پردي سره ساتي یا در سره خطې سم ور سره چلیږي چې لرحمی اصل کې دی لوي چې خپل رشتہ دار هغه تا سره خپل ولي کوي په غم کې تا نه خبرې په خالي کې تا نه خبرې چې په خپل غم کې خبرې په خالي کې خبرې نو دا چې د رحمي د پري بتاله اجر ملاويږي رقیب دا د الله رب العالمین په اسماء الحسنا کې دی قران کریم کې دا لفظ د رقیب درې پیری راغلی یو په دې ځای کې شو دویم د سوره مائده په آیات یو سل ولسن کې راځي فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی الله فرض د قیامت وی حساب خلق لویلی چې زما بندگی کوي زستاسو الہ او معبودیت عیسی علیه السلام وایي چې نرب ما خو ورلنو ویلي ما خدای له حکم کړو چې یوازې د الله بندگی کوي تر کومه چې ژوند دی و ما دی له حکمونه کوي کله چې په دنیا کې هم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم کله چې تازه اسمان لپور ته کوم نو بیا چې خدای باندې عالم او حافظ وي تعالی خفته ده هغه حافظ او حفاظت کوونکی ذات چې داغه نه څه شي پټیږي نه هر څه الله له صفا ستر دي لکه انسان په تلي کې ځان له یو شي کیږي نو د رب العالمین نه څه شي پټیږي نه او په اصل کې رقابت په عربی کې دی لوي چې یو شی تعالی مخې له پروت دی او پاره کې تاسو مرمت کې یو شی جوړه او په غور سره ورلګوري غور سره چتل نو رب العالمین خپل بندگانو له غور سره ګوري ګننګار ورل معلوم نه او کم کتابدار به هم الله لخکاری د دې وجنه علامه سعدي رحمت الله عليه چې کوم شپارس احکام ذکر کوي نو پاغي کې اولنې حکم په دې آیات کې ذکر کیږي چې یتیمانانو سره به انصاف کوي او د جاهلیت پاغه خلق باندې رد نه چې هغه طریقه دا و چې زمانه د جاهلیت کې د یتیمانانو مال به خورو یا وارثانو به خپل مال سره ګډ وډ کو دي د فارسی د یتیم مال و یو ختم کی نو د جاهلیت په هغه طریقې او رسم باندې رد کړي او رب العالمین وایي چې یتیمانانو سره انصاف کوي وآتوا اليتامى أموالهم ورکی یتیمانان لا مالون داغوی کله چې دی بالغ شي رسو آیاتونو کې براشي اول ماشوم نه د د تر دی یا بل سو وارث ولی دی نو هغه د د مال حفاظت کوي په د باندې خرچه کوي کله چې دا یتیم بالغ شو او عقل مندۍ له ورسېدو د خپل مال حفاظت کول شي نو بیا ورله مالونه ورکړي ورکړي یتیمانانو له مالونه د دوی په دوو شرطونو باندې وروسته آیاتونو کې به راشي حتی اذا بلغوا النکاح کله چې دوی بلوغ له ورسېږي او دویم شرط دا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم کتا سره پته ولګی چې دا یتیم اوس عقل من شوه د خپل مال حفاظت کول شي دا ځای کوي نه نو دا دوه شرطونه چې موجود یو دا چې بالغ شو دویم دا چې عقل من شو نو بیا ور خپل مال حواله کوي چې یتیم پاتې وي ستاد پلار نه مال پاتې اوس د خپل مال نگرانی کوا او د حفاظت کوا چې ستا خپل حلال مال دی او د یتیم غي سره د ګډ ورکو نو خپل مال تعالی حلال او پاک دی چې خوري استعماله د یتیم غ تا د پاره پلیت او حلال دی نو دا خپل پاک دا حرام سره ولې ګډ وړي دا خپل صفا دا ګنده سره ولې ګډ وړي ولا تتبدل الخبيث بالطيب او مبدل وي پلیت مال په پاک سره حوب په اصل کې دی لوی ماخوذ د حوب الابل نه چې اوخان شړي عرب حوب الابل په هغه وخت وي چې اوخ پسې شکر اغستې او په صحرا کې شړي نو دی ګناه د حوب په دې اعتبار سره وي چې کوم ګناګار انسان د پکار د چې هغه پسې شکر راواغسته او زجر دی ورکوي شړي قابل د زجر د چې الله نه فرمانی مکوا څنګه په هغه کار کې دې مخلص ته ځان کړی نو د رب بندگی کې پیدا شي وای چې زه رب وینم کنه ایمان دې مرتبه لنه رسی او دمره اوچت مقام لنه رسیدل نو پزړه کې خدا خبره خامخا راولا چې زه رب لوینم نو ما هو ویني کنه الله فما باندې رقیب دې نو داسې بندگی کوا